لحق بما سبق مشهور اشکال دا دی چې اهل قبله او تبع کافر نه وي نو جواب داغي معرف القرآن کړي دي چې اهل قبله هغه کسان دي چې د ضرورتو د دین نه منکر نه ورنه دی منافقانو منز وغیره کول په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې با تشخیص ته منافق شو اوس به ته په نخو معلومه عقاید دینیونا خلافی استهزاء بالدین کوي عقاید صحیحه دي داغي تعریف تحریف پکې تکي منافق دی سمن دا تشبیه بلیغه ده هر څه حذف دي نو دا دلیل د لا یبصرون شو علت ولی نوی ځکه سمون بکمون عمیون نو اشکال دا راځي چې د کافرانو خو وګونه شته روب دي سترګې شته غوږ زړه شته درې دیش مواضعو کې راغلي دي دریو زینو کې حقیقي دي نور 61 فتح 18 حبس 1 انجاءه الاعمى ورون صحابي راغي دو زینو کې په معنا د پټوالي سره سورته هود اتشتم خبر د مبتدا محذوفی بشي چې هم سمون او دې ته تشبیه بلیغ وي چې حروف ته تشبیه حذف شي اصل کې داسې شو چې هم قسمی د مشبه به سره لګي تتمه د مثال سابق سوال اوس مونږ وکړو چې کافران اوري خو منی نه فیده بای تینا غستا سمن چې بیان د مشبه شي د کافران قران څنګه وی چې دا کانه دي پشان د کانو دي دی جواب ته غوږ کیدی او دا په کار راشي نه اوریدل په جانب د مشبابه کی حقیقتا کون ناوی او ایت څنګه الکه زه پرون راغلم په جانب د مشبه کی کافر نه اوریدل منفعتا عدم سماع په جانب د مشبه کې مقید ده چې عدم منفعت دی او په جانب د مشبه به کی عدم سماع مطلقاً ده نو د عدم سماع منفعتا تشبیه ورکړی شو د نه اوریدو سره مطلقاً د مقید تشبیه ورکړې شو د مطلق سره کافر اوری خو فیده تی نه پورته کوي فیده تی نه اخلي کونړ د سره نه اوری نو عدم سماع منفعتا مشابه د عدم سماع حقیقتا سره جهتونه جدا جدا کافر به قران اوریدو خو معنا به نه کون اړو اورینا ناوریدو دوړو کې شو جهتونه جدا جدا شو لکه زیدن کل اسدی تشبیه په شجاعت کې ده نو اسد کې على سبيل الافتراس سړی تیری الټه کار شروع کی چی مړی په دو کې نه اوریده منفعتا دی مقید دی کفار الله مشابه کړی دی د مړو سره وی مړی اوری خو فیده دی نشی غسته يتكلمو ابکم چې حقیقتا خبرې نشي کولې کافر خبرې کولې شي خو په حق باندې تکلم نشي کولې د کافر مطلق تکلم شته عدم تکلم په جانب د مشبہ به کی مطلق دی بکمون مشبہ کې مقید دی تشبیه صحیح عمیون جمع د اعما تشبیه د کافرانو د ړندو سره ورکړه په نلیدو کې ړون هیڅ نه ویني کافران حق نه ویني تشبیه صحیح لا يبصرون سر کی ویلو ختم الله علی قلوبهم مخکې زړه ذکر کړو انما الكلام في الفؤاد فهم لا يرجعون اسباب د حاصلولو د هدایت هغه د دوی نه منتفی دي لا يرجعون من الباطل الى الحق کتوی الله شک او تردد څنګه کوي نو راجع دی الی الناظر کتون طيب زینی وی یهودیان شی زینی وی نصارا شی املاء او مامن نبیه الرحمن صفحه 21 جلدی اول شیخ ته پنځون رحمه الله ځینی الفاظ استاد مستعملول شي شاګرد نه ما تاسو ته ځکه وی چې سلف څوک تیر شوی دی یو مسله کې اختلاف دی نو سپک سپوري ور پورې مو آیا نو شیخ رحمه الله وی دړاند تفسیر لیکلی دی دیړوندو املا امامن نبیه الرحمن مستقل ملاویږي او په تفسیر جملوم دی عرض ما اول کې دا کړو چې جمهور مفسرین چې دا دوړه مثال لسنف واحدین د منافقانو نو او په معنا د وو سره کا لکه لا تطع منهم آسما او کفورا یا د تخیر د پاره کا ستا خوخه دا چې د کم یو سره مثال پیش کړي قرطبی لیکلی دی چې اول التساوی کا جالس الحسن او ابن سیرین غنم جوارو کې نه مستعمليږي دانه دا ځان سختای ته ونیو جز د انسان شي ورنه دغه سي بیکاره پاتې شي او کصیب من السماء مضمون کی منګه د خپل مشایخ او پابنیو نو مثال فریق ثالث یا پشان د خاوند د باران دی د بری چې پاغي کې تیری ګړګړ او برېښناوي ګدی دی ګوتو خپل لره په غوګونو خپل کې د تندر د یری د مرنه الله راګیرون کې د کافرانو لرا د منافق چې هر یو مثال بیانې آیات کریمه کې که دوړه مثال د کافرو کې نو مخ کې یو نوع کافر شو چې کارو دا بل نوع کافر دي چې پټ دي منافق شو بیا تمثيل دې مشبه او مشبه به آیات کې مشبه به ذکر دی باران دې دا سینمونه او سړې راکېستې دي تطبیق دا دی غنی وغیره وشوی حدیث کې هم تقسیم د زمکه راغلي دي قران کریم ډیر مفید کتاب دی ولا شک فیه نیکبخت ته فیدا اخلی او بدبخت محروم پاتې شي الټا نقصان وته ورسي ولا يزيد الظالمين الا طغيانا وكفرا حدیث کې امرازی چې قران حجت لك ک عمل دی پیو کو عليك ک اودینک فيه ظلمات باران د شپې دی د وریږي تیاره ده د باران چپی دي قران کریم کې د شرک قبایح د منافقانو د يهوديانو یوازې تیارې نه رعد او وبر قران کې زواجر تخاویف برقن بشارت دلائل د مثال دا منافقانو او کافرانو کا چې د مجلس د قران نه تیخ تکي او داغي د نه اوریدو کوشش کوي صیبین هغه باران چې ډیر تیزی او دا لفظ قران کې یو ځل راغل دی دا او دا د سپرلی باران دی چې دا صفاتونه یې پکې غیث چې د سوکړی نه ورستوي مطر عام دی د قران کریم مثال د صیب سره ورکړ ډیر فیدی او حکمتونه دی پکې د چا د پاره خیر او د چا د پاره نه اعراف 58 نمبر آیات خبصا او هغه چې خوروي لا یخرجو نروزی داغینا مگر بیکار بوټی د محاوره معنا ملګرو لپکار د چې دا یاد کی حال د قران بنی اسرائیل کوم ذکر دی زر ویسه د زرګر دکان ته پته بولګي چې دا خدي که کوټه دي لما اضاء بشارت دنیوی و اذا اظلمت تخویفت حج یو لسم کی ومن الناس من يعبد الله على حق فارد الشك شك فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه دویم دا تشبیه د هیئت ته هیئت سره کا لحاظ د اجزاو پکې نشتا د منافقانو تشبیه په حیرت او په یره د دوی کې په ځان باندې په شان دا چا دی چې دا نمونه باران راګیر کړي تسهیل دا زه خحل حل کړي درېما منډکی اچې تیارشي رو روزي نو بچ بشي منکران اوازونو ته غوږ نګدي ایمان مرګ غني او غوګونو کې ګوتی سلورم شاه عبد القادر رحمه الله موزح القرآن کې لیکي چې د باران کی تکلیف او په اخر کې نفع منافقان د اسلام ابتدایي تکالیف ته غاړه نه ږدي نو د انتهایی منافعنا محروم لکه د تخم دانه خاورو کې مرتبه غواړي نو تکبر د ځان نه لري کا منافقان ابتدایي تکالیف د اسلام ته غاړه نه دي نو انتهایی منافع د اسلام دا غینه محروم په اوله توجی تشبیه علی التفصیل شو او په دې دریو توجیهاتو باندې تشبیه د هيئت ته هيئت سره شو لحاظ د اجزا او پکې نشته او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد صیبون کی دا دواړی جدا جدا یې ذکر کړه یو د عقیدی منافق دی او بل د عمل منافق دی سما قرآن کی لفظ مفرد یوصل شل پیری جمع کله وریځی ته وی مجازا کل ما علاک و ازول لک فهو سماعک چت وریز شوا درم سما اوچت طرف ته وی دا معنا نه ده او کس من السما چې اسمان کې سمندري دي او دا غینه باران راځي نس کې نشتا اوچت طرف من د پاره د جهت راځي د طرف راځي وفي السماء رزقكم یو معنا چا کړی دا د برینا کله په معنا د صحه اکثر مفسرین د اسمان نه مراد دلته وریز اخلی او د قران ډیر آیاتونه ښکارا دلالت کوي په دې چې باران د وریز ناراضي واقعا او داغی یو کم اویا آیات یا منګ را خوزون کیو بل انت یا ربی دویم قول د سمان مراد اسمان دی او کومه وریځ چې د اسمان سره جوخت او پیوسی باران داغی نرازی نو من د پاره د ابتدا د غایې سرت من البصره ابتدا یې غشو او کله چې سما په معنا د اسمان یا د اوچتو چیزونو نو من د پاره من د پاره د جهاد شو شیخ تو پنځیر رحمه الله و فرمایل چې من لتمکین ذکر دی ظلمات جمع ده د شپه دا باران دی وریځې دي رعد یو دلته ذکر دی یو سورت رعد کی په مقام د تسبیح کی اسم اسم ملکن موکل بالسحاب ترمذی وی دلتا صوت رعد ګړ ګړ فرشتہ نه د مراد رعد لغتن لړزیدل عرف کی ګړ ګړ یا رعد نه مراد هغه بخارات دي چې الله پکې سخت اوازونه پیدا کړی دي او داغي نه هیبت راځي برقون برېښنا برق ګډوډ کېدو ته وي فإذا برق البصر سپین سترګې وي په اولګي نو برېښنا د انسان نظر ګډوډ کوي يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت زمير أغرجال تراجي يا مخي من تقديرك كزوي کزوی زمیر زوی ته راجې شو د یجعلون جعل قران کریم کې شپږ معنی دي متعدی په معنا د سیرا جعل مؤلف چې ورته منطقي انو سورت مائدہ داغی ایک سو تین ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلہ ندی جائز کری اللہ سلورم إنا جعلناه قرآنا عربيا سميناه إنا جعلناه قرآنا عربيا شفقم فمعنى ذا إدخال ذا إخوضو لك دلتا یزعون و یدخلون اصابعهم اصابعهم ذکر د کل او مراد تینا جز سخت اواز درعت لکه دلته پینزم اور چې سخت اواز سره راځي او هغه ته تندر ویل کیږي رعد مفعول له تمثيل کی واقعیت شرط نه ده مثال د پاره د وضاحت فرض پکې ته هم کافی دی فرض کچ داسې نمونه بارانی ډیری تیری قران دا دومره ير وری ورکی چیر قران تمایل شي سره د دین دوی قران ناوري لکه سورت نوح کی ومیات تا سورت نوح یو کم دیر شمس سپارا معارج پسی علیه السلام خلاف ذکر کوي چې بیان مې وکړو د توحید چې تبخنه وکي دوی ته نو ورکړي دوی ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې ځان رنګاړي په جامو کې په خپل ضد ولاړ دي لوی کړي د ډېر لوی بیا هم قرآن ته نه مایل کیږي د مشرکینو هیئت قرآن ذکر کو الته مرګ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا مر عذاب شو درم اعجازی معجزه ته وی چې تاسو خو مرګ غوښته شهادت غوښته پنځم اسباب د مرګ بقرا یو سلطلوش پیتم دا میز دی وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها تازی کی اتم په معنا د شرک سوره یونس او داغي یو دیرشم الله الله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لار مسلمان دي بچے تے مشرک پیدا شو نهم تمثیلی دا مثال مخکی د منافق اعتقادی و نو الله تعبیر په کافر سره ځکه کوي تخویف ته که ته وای احاطه په اجسامو کې راځي عام مفسرین جواب کوي چې کنایه عن العذاب فی حق الله من المتشابهات محاط د محیط نه باهر کېدې نشي دا کمره دا محیط ته بنده پکې محاج ته الله وی زما د قوت او د قدرت نه باهر کېدې نشي کنایه د عذاب نه محیط بالکافرین يعذبهم ما حالهم عند البرق نږدې دی پړق چې خړ کی نظرونه د دوی او تختی یکادو تلیلش زیده او شپگو آیاتونو کې به طریق نفی او باقی اثبات ابصارهم نظرون ذوی لما اضاء لهم مشو فيه اللهم علمه التأويل علمه القرآن والسنة وشوم دغسي لوی نعمت ته الله چې چاله علم د قران ورکی فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن مدینی تا براغلا زوی به اوشو نو دو به ویدا خدین دی کلور به اوشو ویدا سپیر دین دی جمعات ته دی راغی ته خیرات شي نو ته یې وزیره تقسیمیږي نو دوی خوشاله که چا د مچۍ وچی چی نو ما د تویل نو چې دا مونږ په ما سم ناراضي كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليه د دې دا معنا نه ده چې ودریږي د نه خیر دې کیږي نه بیا به دعا نه پکار لید دعا پکارو قاموس ويدعو بعد صلاة الجنازه پنجاب کې رشتہ دار مړو نو بلې به غوګونو دوی او نظرونو دوی لرا لو قران کې په څلورو معنی راځي یو ته وی شک تکلو شاء الله بل ته وی جزاء لذهب بسمعهم وابصارهم او په دې لوي شرطیه کې دا لازمی ده چې انتفاع د دوړو جزوي دي ځکه مشیت هم منتفی دی زهاب د سمع هم منتفی دی او اول علت تفاره د ثانی دی مرجان وی متقدمین نوحاتو وجی د اول نه چې تراغلی نه په دې کې لحاظ د استدلال نشته او دې ته لوي شرطیه خارجیه وي لوي شرطیه استدلالیه که تعدد وی او تعدد من فرض کړي وی لو کان فیهما الہتن نظام د عالم بروان شو یو به وی چې زبې اوړې کوم بل به وی جمعي نو انتفاع د سبب د انتفاء انتفاء د اول په سبب د انتفاء د ثانی عدم د فساد د علت لپاره د عدم د تعدد شو نو لو لامتناع الامرين لو نرست جزاء شرط دوړه به عدم او نشوي لکه لو کان فیهما آلهتون لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نو کله اول سبب د ثانی کله ثانی سبب د پاره د اول دلته هم دا دواړه لګولې شي نو رعد برق به نور زیات کړیو نو د دوی دا قوتونه به بالکل ختم کړیو لا ختم شوی نه دي منافقان شو لو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم په دوی به مهر جباریت لګولیو لکه څنګه چې باطني زایله دي، غوږ نه کار نه اخلي، د سترګو نه نه اخلي، د زړه نه نه اخلي، ظاهري به هم الله پاک زایله کړي وو ښه نو اوله توجی کرعت برق نور به سیوا کړیو د دوی قوتونه به ختم کړیو بالکل ختم ظاهری زایلا نو باطنی به هم زائده کړیو باطنی زائده نو ظاهری به هم ظاهر ختم کړیو لو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير شيء مصدر دي د شاء يشاءنا په معنا د ارادي کردن اراده کول کله مصدر مبني للفاعل او کله مصدر مبني للمفعول سو اعلان لو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم په دې جمله کې مقصود او زجر دی چې قوت سامعه او باصره د حق په باره کې ته فایده نه اخلي نو ظاهری غوګونه او سترګو د دوی ته هیڅ حاجت نشته ان الله على كل شيء قدير دا دلیل د ملازمه مشیت تباری تعالی مستلزم دے فنا کولو د غوګونو او د سترګو لاره سبب ته محتاج نه دی شیعون قرآن کریم کی دو سو اناسی پیری ذکر سلور زی جمع مصدر د شعع هر مقدور ممکن وي شربینی وی چې ممکنات وجود او په بقا دواړو کې الله ته محتاج دي د الله د قدرت ته لاندې دي اعتراض ختم شو چې دلته شیئن نه مراد مصدر مبني للمفعول شو شیئن چې مبني للفاعل شي خاوند مشیت اراده کون کې ځینې خلک وی اطلاق د شیء مستثنا دی د عموم نه وته دی ذات تباری تعالی عقلی دلیلونه براهین یقینا چې الله لیس بحادثن لیس بممکنن پاتې شو اطلاق د شیء نو قران حدیث کې کوم ځای راغلی دی اطلاق وکا نشته اطلاق د شیون په ذات تباری تعالی نه دی پکار اسماء خاصه د باری تعالی کې دانشتا نو شیون چې په معنا د مشیون شي ممکنه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير شلو آیاتونو کی تنهیدو لار دې ځان ته صفا کړه چې قران کریم دا غینا په فاتحه کې الذين انعمت عليهم اصلاح د عقیدی عبادت بدنی مالی پنځه ایمان بالکتب منزله ایمان بالیوم الاخر تم د ایمان کې دا تبلیغ په اثر نه کوي انذرتهم ام لم تنذرهم تم د ایمان کې مساتا دنیوی حکم سل دا سار د انسانیت ختم الله علی قلوبهم اخروی ولهم عذاب عظیم ومن الناس نا دوی مړالا د لستونی ماران دو پړق اساسی صفات دری نفاق خدع استهزاء تفصیل نفاق وما هم بمؤمنین مخادعة عدم شعور مرض فساده فساد تا اصلاح تصفیح عقلاء الدين الا انهم هم الصفحاء معیت الشيطان عدم علم معیت الشيطان انا معكم استهزاء طغيان شار لسم پین لسم اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدى اشتراء الضلالت بالهدى پنلسم وما كانوا مهتدين عدم الاهتداء دو مثالا اول د پخو کافرو او دیم د منافقانو ستا خو خدا چې کوم یو مثال د دوی د پاره پیش کړي دا اول مثال ما ویلیو چې خپل هم ناوري بلوم څوک دویم د خلی رڼا اشته فیدی ومن مؤمنانی و اذا ازلم علیهم قامو د دې وجنا علماء لیکلي دي چې یو سړی دی او داغه حق بیانې او دشمنی نشتا ته پوه شې چې دا منافق دی او د حق نه دی بیان کړی ښه عبادت بدنی مالی قولی التحیات لله والصلوات والطیبات دلیل یو کا اجزا بی پینزشی الذي خلقكم دا دلیل توحید عقلی اول نمبر او انفسی آفاقی جعل لكم الارض ارضی والسماء بناء سماوی وانزل من السماء ماء جوی دمین ستوغورا فلا تجعلوا لله اندادا میوه دا شوه نتیجه پشان د میوی سر کې ما دا خبره کړې و چې موږ اصولي درس کو اصول ذکر کو په اصول ته په شوي مقصد د قرآن پیش شو. ایماندارو یو مسله کوم چې څوک مني څوک به نه مني کافر څوک به دورنګي منافق هغه دا مسله ده چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم او قران کریم کې په دې عنوان اتل زیاده سے خطاب دی نزدې سره ربط جزئی چې ورته ویل کیږي ان الله على كل شيء قدير چې الله په هر څه قادر دی نو خاص داغه عبادت کوي دویم صحیح هدل للمتقین قرآن هدایت ته څنګه هدایت ته دعوت ورکی الى عبادت الله اعبدوا ربکم دعوت صورت هم دا عمومی خطاب دی مخکینی انبیاء علیهم السلام بچراتلو نو داغو خطاب یا قوم اعبدوا الله د تمهید نه بعد د دعوی د صورت بیان بیان دعوه السوره خلاصه الذي خلقكم دلیل توحید عقلی اول نمبر او دا محض ده اوس څوک تپوس نشي کولی انفسی دی جعل لكم الارض ارضی والسماء سماوی تله دی مینځ ته له غوندې وګوره. الناس کته وای دا هغه زماني خلق مراد دې زکه غو کوم چې موجود نو معدوم حساب معدوم ته نه رحمه الله په حواله یو روایت را نقل کړي چې یا ایها الناس مکی والا یا ایها الذین آمنو مدینی والا قول به سند ده د کلبی روایت ته او هغه ضعیف دی دیزه کی نټینګیږي مدنی صورت ته او یا ایها الناس ها کله حسن بصری رحمه الله قول شي نو داوی صحیح نه خبر ادا شو چې اول مصداق د یا ایها الناس مکی والو یا ایها الذین آمنو دا مدینی والو دا تمثيل دی تفسیر نه دی تنزيل د ابن عباس رضي الله عنهما روايت را نقل کوي چې کل عبادت فی القرآن فهو بمعنى التوحید عبادت جو هم دغه عبادت پیم هغه پی دی چې پاره کې میتیازی نه عبادت هم هغه عبادت ته چې د الله سره پکې شریک نه مشرکین و عبادت کو لیکن بندگی خاص الله لره نه کولا نو دې ذکر اعبدوا ربکم قضیه قیاساتها معها آیات کریمه کې مقصود رد شرک فی العبادت او عبدو ربکم رب معنی مون ذکر کړی وی د الله نه عبادت کوي د بل چا نه وصف ذکر کا ربکم علت اشاره شوا رب دې اعبدو ربکم اشاره دا چې د دنیا د انسان دنیا وجود شته یو داسې ذات چې داغه د پر عقل او شعور شته څوک چې ماده عقلیه محضیه اعترافي دي مشرکین منل عنکبوت زخرف منګه اصول کې ذکر کړیو او د مخاطب نه پکې تاسو نشته دهریو باندې طریقه درت الله پاک خي دانه چې قران پاغوی رد کی من حيث القران زکا غوی خو الله نه منی نو قران بسنګ ومني تاسو وای ماده دا کار کوي ماده کې عقل او شعور نشته ماده به سرنګ موجود شي عقل فعال دا کار کوي الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صفت علت خلقکم په لغت کې تقدیر اندازه کول پورا کول عرف کې شی د عدم نه وجود تراويستل او په مختلف وجوه سره ښه نشته کی کونوي حکم په یو صفت شي نو صفت علت دا حکم ستاسو خالق دی نو اعبدو ربکم خاص دا عبادت ماده د خلقه په قران کې 254 پیری ذکر دا او د دې مختلف معنی دي نش نشته کول دویم تصویر او شکل مخلوق ته هم د دې نسبت مجازن شوی دی ال عمران او داغي یو کم پنځوستم اونچا سیاق کی مخکې نعم لازمیه ذکر شو نو واذ اوحیت الی الحواریین نعم متعدی ذکر کیږي نعمتونو کې ماته محتاج اذ ایتک تصرفاتو کې اذ و اذ تخلق جوړاو بری حفاظت کی بنی اسرائیل مستانه واپس کړو ملګرو کې اوحیت الی الحواریین چې کله په معنا د تصویر د شکل جوړولو سره نو مخلوق نسبت ته هم کېږي شي کله په معنا د دروغ او د افترا عنکبوت ستره ولسم انما تعبدون دون الله اوثانا بندگی کوي سوا د الله نه د شکلونو جوړو شو ادرو تړای وتخلقون افکان افقن دروغ تړی افترا سلورم په معنا د دین سره راضی بنا په یو تفسیر باندې سورته نساء یوسل لسم کې ایک سو انیس خلق اللہ بدلی جوڑخ دا اللہ خلق اللہ دین دا اللہ کی تغییر راولی پنزم مصدر مبنی للمفعول چه منگا عمر ورکو نو کمزوری با پیدا کو فی الخلق په اندامونو ددکی تقدیر په معنا چې کله راشي نو دا صفت مختصه د باری تعالی الله پورې خاص د دې وجنه ومه معنا مفسرین لیکي وتجعلون رزقکم حساب برخه دا سورته بقره تاسو ګورئ او دا یو سل دوی آیات په معنا د حسی او د برخه سره ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق صبرخه خلق صفت مختصه د باری تعالی صيغه د خالق قرآن کی اته پیری خلاق دوا احسن الخالقین دوا د غیر الله نه د دې سوره اعراف یو سل یو نوی آیات ایک سو اکان میں والذین من قبلکم رد په تحری خپل د الله بندګان ما تاسو ته اصول کې ویلو زمونږ د کلی او سړیو مونږ روانو نو پلاری ګاډي د بانک منیجر یو منیجر سه تاله زوی چا راکړ وی پیر بابا والذین من قبلکم استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق مخلوق د مخلوق نه چې غواړي یو لاهو د بل لاهو نه غواړي یو ډوب شوی دی او دی ورته چې کوکاري وباسي ابن جرير معنا ذکر کوي والذین من قبلکم اصنامکم اباءکم الہتکم لعلکم تتقون قران قاعده دا ده چې دلایل ذکر کوي پاري تفریح نتیجه عبادت خاص درب وکړئ ولی شرک نه بچ شئ نتیجه شو که یو سړی په دې باندې سوچ وکړي نو دا هم کافي دی ښه نور دلایلو ته څه ضرورت نشته ملائک را لیږي د وجه د حکم خپلنا او تبلیغ ان انذروا انه لا اله الا انا فتقون فرشتي روح سره لګي روح څه شي د زجاج وي ان انذروا بدل دی من امره د دې تبلیغ فرض شو په هغه دلیلونو چې دلته ذکر دي دا کافی ده خان اعبدو ربکم لعلکم تتقون لعل راغی لومبه قواعد لعل د فار د طلب د حصول د شی په سبیلی د محبت سره د باری تعالی په صفاتو کې یو حالت منتظره نشتا بیزاوی و غیره تاویلات کئی لسان العرب وی چې لعل په کلام د الله کې چراشی نو دا په معنا د کې په کلام د الله کې چراشی په تور د حکایت عل کلام الناس لعل په خپل معنا سره همین سجده او دایش پدشتم شبیسو لغوی معنا شوا د غضب د الله نه بچ شي قران نه پته ولګی دا چې د الله د عذاب د الله د غضب نه داغي سبب هغه توحید دی ځان د شرک نه بچ کول دي لعلكم تتقون عن الشرك تقوى بالمعنى اللغوي چې بچ شئ یا دلته معنا اصطلاحي د تقوا مراد ده چې متقیان شي سړی چې متقی ګرځي دانه چې زر تسبیح ګرځي زلفی دي لکه ځان پوری تړلی دی ججړی نه وی متقی او ولی په توحید راشه توحید او سنت کې ور داخل شه اعبدوا ربکم نو متقی بشی لعلکم تتقون ملګری حق پک دي چې په څه وړاندې کیږو په عبادت در رب باندې هر څه در رب په واک کې دي ښا څه ځان نه دی لولې جوړ کړی دی خواجه سارا یو په سر تړلی او بل یو شانی او بل بل شانی نه نه کم ملک کې اوسیږي او د هغې څه جامه ده سیده ساده شیخ ته پنځیر رحمه الله زمیده میخي به وي امن کان لله کان الله له هلته اوس بابادي نو سپی به ورته غپ کو را واپس به کړی چې کله به سر به یو کو گزاردار نو دغه زنجیر به بیا ونسو را واپس بشوي خرابه ساتله پټوله به ته هغه به څه جامه چې سړی د هغې بیا سمبالښ کوي ښه هغې ته به ګوري نه وې په شګه کېنه جامه زینت دی دا نه چې ته د هغې زینت شې او د هغې خادم شې اصطلاحي تقوا چې حاصلېږي نو هم په دې حاصلېږي دو معنی ویو کې معنا لغوي دا الله د عذاب نه بچ کېده سبب عبادت طرف معنا اصطلاحي سړی چې متقي ګرځي اله به ګرځي چې ته موحد شوې ها لعلکم تتقون ماشاءالله استاد کتاب وی اول ځان ته وګوره الذي خلقکم نو بیا لغوندې جهان ته وګوره نو جهان کې نږدې وګوره الذي جعل لكم الارض فراشا زمکه نږدې وه ځکه یې مخکې ذکر کړه سفلی ارضي دلیل اسمان ورپسې غلی وغیره ورپسې وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم مخکې دلیل انفسي و اوس جوي دلیل دی نو مستقل ذکر کوي الذي جعل لكم الارض فراشا زمکا او اسمان داغی اس باران داغی اثر الذي جعل لكم الارض فراشا صير لكم اللام للانتفاع يا فمعنا د خلق جعل لكم الارض فراشا فراشا حالكا نو د زمکه نه فایده اخلي یا فراشن غړیدلی ها جعل لكم الارض فراشا قران کې د ماده د ارض 461 پیری ذکر ټول زینو مفرد خو یوزه جمع سورت طلاق کې براشي ومن الارض مثلهن صحیح حدیث ته چې زمکه عمودي انسان چې فیدا اخلي زمیدار وغیرہ ختم النبوت فربت سکای ختم نبوت والسماء بناء اسمان و والسماء بناء بناء اي مبنيا مضبوط شته سقفن زمکی فیدی ډیری لکم سما سره نشتا ورستو راځي وانزل من السماء ماء قران کریم کې لفظ زما 63 پیری ذکر دی اتم عانی دی ما السما لکدلتا مطلق اوبو درم ما الجنت دریم هغه اوبو چې د زمکه او د اسمان نمخ کی وی وکان عرشه علی الماء پنځم د جهنم الله دې کې موږ بچ کی شپږم ماء النطفه وم د کوهی اوبو وم اتم ماء الارض اصول د تربیت الله ذکر کړو زمکا اسمان باران بوټي دا مذکوره صفات چې دي دا صرف د رب دي نو ځکه به نتیجه وي چې فلا تجعلوا لله اندادا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم من الثمرات بیان مقدم کا او رزق لکم مفعول به کا خوراک څه شی دی چې میوی دی دویم منی زائده نه راجی الله ته بیهیږي اوبو ته سبب شته خو تاثیر پکې ته الله اچي کله سببي الله پکې ته اثر نه دی اچولې فاخرج به مذهب د امام غزالی ثابت شو چه فعل د باری تعالی بسبب دی لكن الله تعالى لا يحتاج الى السبب بعد السبب دا اشعری به وی دا زما استاد په هی لپاره عالم الاسباب دی من الثمرات من تبعیزی طول میوی یو ځل نه روزي ترتیب ته وګوره اولی پیدایش ته انسان ذکر کړو ځکه ماده د ټولو نعمتونو دادا سبب د تمکن د عبادت هم دی دی انسان نشته دا باندې وګورو غرونه شړ دي لیوغان دي پکې منصور باندې والا د دنیا د روانولو کوشش کوي علاج ولونه ورزي ها الله یې کمی او دو سوی چې کله به دا لرکیږي الله دې لري کی خدا الله په تخلیق او په نظام کې ګوتې وهل عقل اندازي کول دا ځان په مصیبت اخته کول دي ثمرات چې د زمکه ناروزی میوي غلی معدنیات جواهر او آمدنی د زمکی پختو کې میوه فواکه ثمرات عام لفظ دی او مشرکین هم دا منل عنکبوتی کا ساک 63 اصول کې من ذکر کړیو رزق لکم ستاسو د فیدی د فارا انتفاع لکم ستاسو د فیدی د فارا خوراک معنا نه ده جوړي او بخوري ناجوړې دوایانې شوي رزق لکم دي ته ویل کېږي اصول د تربيت فلا تجعلوا لله اندادا نتیجه پشان د میوي مقصود رد د شرک جعل دلته په معنا د عقیده د اعتقاد مګنئ دا معنا نه چې ما جوړوي چې سوالو کې چې موږ خو جوړ کړی نه دي مګنئ انداز جمدنی دو پنځه پیری قران کریم کې هغه مساوی چې مخالف وي مقابل می زیدونی ذکر د نیت او مراد تینا شریک سوال چې نیت ممنی خو شریک جوړول بس جایزی چې دا الله زید نه مشرکین ته هم داسې څوک نو امام رازی وی چې یساویه ال الان د الله سره شریک برابر نو جواب چې اندادن نه مراد شریکان دي نه دي ورته مجازن ویلي دي د نید اطلاق کوي چې دوله صفات د الوهیت ثابتول منخت پوجا پاک پیدا وکاو دته الزام المخاطب بما لم يلتزم وي نید خویم دیتا خا انداد صرف بوتان نه دي ښه چې هر ځای کې بوت بوت بوت مولا علی قاری ذکر لیکي شرد فقه اکبر کې چې سواء کان من الاعمام او الاصنام خلقو کی چې ستا نفس او جهان د هغې په درمیان کې هر څه الله پیدا کړي نو ولې د الله سره شریک جوړای مصنف د ابن ابي شيبه کې باندې چې راغی نبی عليه السلام ته وي ما شاء الله وشئت كان نو نبی علیہ السلام ورته ویچ اجعلت لین الله ندا لکه پښتانه وی پخته بشي او کوته بشي زنانه چې کله لاړ شي درګه تا او دوپټه د او وغورځوي شاته ويا بابا زه تا پسې راغلي يما مه شړه د خپل در نه بل چاته مټيزي چې کيږي هميشه د دې خلق زینونه کیږي ښه او بس صفتی داغي ملګری قصه کولا یوزه تلانم دند شور شو سړی ننوت یو رچروت مې خیرو وی سړیا ما تو کې راوړم ارزان نو دغه حلونو ته چیزی کوم دکانونه چې دی له جوړ دي نو هغه خدا ډیکوریشن خرڅې کنه دای په زرګا او راوړل نو دوړو ته کیره وست یو شایو او زین خو په چې زما دکان ته چې راځي نو د ریټ تاسو باندې کوي بیا لوی مصیبت رمضان میاش ټول د الله په لعنت باندې تیر شي د اعلام میاش را روانه ده فرض یو په اویا نفل پشان د فرضو یو شپه کې پکې خیر من الف شهرین پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل اجعلتنی لله ند ما شاء الله وحده کان سچ دا الله رضا شي یوازې هغه کار کیږي وانتم تعلمون متعدی نازل په منزله د لازمی په سړی عالمی اولو العلم اولو علمنی دو مفعول به نه غواړي او دې ته ویل کېږي تلطف فی الدعوت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دیوبن بدتی پیر راغی هغه وقار وکړو د طالب العلمانو کار سی خو پمنس کې خبرې رسول را رسول طلبه اوري ازاریان ځان نه کوي استادانو خلاف جوړ کړي د لګي نه یګه جوړ کړي وو نه باو جاګیانو شپېته یروي راتلم شپېته منځري ولکه دلته شپېته سګوري یره یو دو خبو ولکه کله دی آبادی دا وی ته کش کش غوندي خو واو نه باو عالم تحقیق بینه کې چې فتبینو مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله د عوام مفسده نوا بدعتي سره تخکای شیخ تشاپور وی چې ما یو مولوی سیبلا چې په بدعات او اخته او مالټی می ورکړي عوام و مقصد نوا خور سروکا تبلیغی حضرات و پخار ڈالی روڑی منگوره که زوما را بغلمی دا اغا چالوی سی چه غستسو خلافی ستاسو خو په منګه احسان دی سړو چې موږ تاسو له صدر کړې ها دا نه د پکار چې عالم به ته سر پر لسکای ریکارډ دی کیسټ دی په عالم باندې طالب باندې د الله په الله می دی قسم دا واورې د خدای کتاب می مخې ته دی چې که عالم طالب د دنیا نه لري شنو د دین بوی به هم بیانه مومي په اصل حالت کې دین قران او حدیث چې دی 1440 تر رسول نو دا مولا او طالب را رسول ښه دا اچا نور ندی رسولی تو کله وای فرعون ټماټر خرڅول کله وای قبرستان باندې ټیکس لګاو اسرائیلیات یقینا موږ ستاسو قدر کو خو تاسو د عالم طالب قدر ستاسو ژوند کې نشته بیان لچ راځي همیشه ورستو خواغه ختم شو لیکن زمنګا شیخ ته پنځیر رحمه الله به فرمایل چې کله چانه پیجندای نو خپل ټوکړه ما تاسو له درې کاله درکړې و نو چې اوس سلو غوندي ستاسو شهرت راشي نو بیا عالم کی طالب کی دا لټوي چې د کې دا قصور دی او د کې دا قصور دی نو عالم طالب فرشتہ نه د معصوم نه دی معصوم دور تیر شوی دی ښا الحمدلله زمونږ د دې علاقې فضا په حال ټیک ده نور هر ځای کې چې ګوري دا پښو منګک دي او دا غي قصور تبلیغیان د علماو قدر نه کوي امامان د دو وخت لګیدل او د دنه دی لګیدلې سن چورت تر نواخله تر اوسه پوری او پاتې څه پته نه لګي چې دا وخت لګیده بس ته وایي دا تقسیم په کتابه جوړوي په تور د خونې زویم چې کله تبلیغ یو فرقه شو تاوانی بیا مونږه علم دین چې کله چاردیوارۍ د جومات او د مدرسې پورې محدود شو ټیک ته مدرسه نشر د علومو کوي اشاعه کوي نور څوک ښه کوي او که نه کوي تبلیغي ته به خامخا د عالم سره ښه کوي نو چې تبلیغي شي نو د ده نه اشم شوم بخیل بل څوک نه ښه احیاء د دین د الله په الله مې دې قسمی د عالم او د طالب په ذریعه ده ښه پړوندای مورچه کې په صف کې نظریاتی حفاظت د ملک چې کوي دا عالم طالب کوي ښه لکه جغرافیایي حیثیت سره پاک آرمی کوي ځکه موږ په دې مینس کې چریګو ورشو آزاده ده وما دعا کولا یو انګر درزګر ساده وی شیخ سے ټول دنیا دې مشرک کړه وی زما خیال ورسید ښه فقها چې لیکي درګه ته دعا کول دا ندی پکار دا غي وجه دا ده چې عالم لړ نو عالم خو په خنیت تلی هغه ته دعا کوي لیکن عوام کل انعام خو نه پیږي وی وی پلانې چې تلو وانتم تعلمون اولو العلم ذی علمی د تلطف فی الدعوه شاه عبدالعزیز رحمه الله هندو به داغه څنګه لراتو نه نه نه نه ورته جوړو ته راووي شاه عبدالعزیز رحمه الله وفات شو د شاه سب دور شو شاه عبدالعزیز رحمه الله شاګانو د ډیر خدمت کړی دی ازالت الخفا د شاه سب چې وګوري اریان بشي مثبت طریقې سره بوي او هو المطلوب یو زینم بچا تراشی دروافیزو دورو سخت نو هندو به هغسې راته وي موږ به ورته بیا نانا نانا وي تلطف فی الدعوت موقع نه راتله چې دله دعوت ته ایمان ورکي نو یو ورځ یې راغی وي زه خو مسلمانېږم نو شاه اسحاق رحمه الله ورته وی چې بالکل زمون خو نانا وی اوس خو نانا شوی مسلمان شوی وی منګ به دی سنتو وی ټیک ده وی مصداق د دې چې ایمان راوړي نور اعمال له وخران شي غدغه هندو ایمان راوړ سروز ژوندې به وفات شو شیخ عبدالعزیز رحمه الله چې کله وفات کېده نو د مدرسې اهلیت اهتمام شای ساق سے تاوالا د دعوت مشر شاه اسماعیل شهید رحمه الله دایوارو او د علوم د تزکی خانقاه چې ورته ویل کېږي نن سبا چې په خرقه ګرځېدلې دی سید احمد شهید بریلوی د انګريز کلک خلاف تلطف فی الدعوت حکایت اولیاء صفحه 41 کې حکایت اولیاء ورکه کتاب د ضعیف قصې په کې تشتا لیکن منګه د مثال د لپاره پیش کړو